د صدق مبارکي چې صدق دی ته وایي چې مطابقت د نسبت کلامی د اعتقاد سره نسبت کلامی د اعتقاد سره او کذب عدم مطابقت د نسبت کلامی د اعتقاد سره لګه ستاسو مازغه ریوس کول غواړم د جمهور او د نظام په دې خبره اتفاق وو چې د صدق او د کذب په منځ کې واسطه نشته صحیح ده جمهور داسې خلق ته جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھلاتے ہیں صحیح ده کنه چې کومه خبره کوي نو په میدان کې ښکارا کوي بیا هم اوس مونږه نظام ته وایو چې ته چې کمندونو دا خبره کوي چې صدق عبارت ته چانه د نسبت کلامی چې مطابقت د نسبت کلامی د اعتقاد سره ولو خطا ان کنه نو موږ ستانه تپوس کو چې ته د خبرې مزنون او خبرې موهوم باره کې سوای اعتقاد خنوم نه د یقیني جازم کنه صحیح ده کنه اعتقاد دوم د یقیني جازم نو په خبرې مزنون مزنون کې خو جازم نشته جزم شته په خبر موهوم کې جزم شته خبر متخیل کې جزم شته نو ته په خبر مزنون دې ته صادق وای که کاذب وای څه وته وای پوه نه شوئ ځکه نسبت کلامی په کشته لکه زید قائمن تاوی ځوانن څنګه نو ستا په ذهن کې خو اعتقاد نشته څه نشته اعتقاد نشته نو څنګه چې کمونو نسبت کلامی مطابق کا ته چا سره اعتقاد سره اعتقاد خو په ځوان کې نه او په موهوم کې هم څه نه وي اعتقاد نه وي ځکه اعتقاد نوم دی یقیني جازم دی نظام ځان خلاص کو وی دل تر اعتقاد نه مراد ذکر د خاص مراد ته عام نه نسبت ذهنیه ده ازما د خلینو بچ بیا بیا وته نسبت څه شه ده یعنی مطابقت د نسبت کلامی ده د نسبت ذهنی سره نو نسبت ذهنی که یقینی نو اعتقاد شو یقین شو او که ادراک د جانب مرجوح جانب راجح نو ځوان شو او که ادراک د جانب مرجوح نو موهوم شو نو شته خوشته کنه خو یا راجح یا مرجو او یا کلک ثابت کنه نو حکم ذهنی مراد دی اعتقاد نه مراد د اعتقاد نه حکم نو نسبت ذهنی دا نسبت کلامی مطابق کې د نسبت نو مونږ په سوال واردو په خبره مشکوک خبره مشکوک چې ټیک شو ځا په خبره مزنون او د خبره موهوم نه خو ځان خلاص کو چې اعتقاد نه مراد واغست څه شي نسبتي ذهني خو اوس دا نه تاسو کو چې خبره مشکوک باره کې سوای شک کې خو استوا ده طرفین نه نو پای کې خود سره نسبت ذهني شته نه شک کې خو نسبت ذهني د سره نو ته څه وای دې ته صادقون وای که کاذبون وای خبره مشکوک ته صادقون وای که څه وای نظام راغی نو یو جواب داسې وکړو چې یو جواب وکړو چې ګوره توجه د مثال نه شروع کوم زید ليس بقائمین زمون پنيزو دا جمله څه ده سالبه ده کنه څه شه ده صدق د سالبې سو طریقې دي وای ابھی ابھی آپ مرقات پڑھ کے آئے ہو د صدق ته سالبي سو طریقې دي یو چې موضوع شته محمول ولا ثابت نه دی زید ليس به قائم زید شته خو لګولې ده نو صادق شو کنه او دویم څه دی چې زید د سره نشته نو قائم چاله ثابت دی قائمون چاله سکه ثابت ہے نو دی وای چې ګوره منګه وای صدق دی ته وای چې نسبت کلامی مطابق دی نسبت ذهنی سره او کذب څه ته وای چې نسبت کلامی عدم مطابقت د نسبت نو د دې عدم مطابقت څو طریقې دي یو طریقه چې نسبت ذهنی شته خو مطابق ورله مطابقت نشته او دویمه طریقه چې د سره نسبت ذهنیه نشته بای پوه نه شوي کذب څه دی عدم مطابقت د نسبت کلامی د نسبت بای غافل نہیں رہنا عدم مطابقت د نسبت کلامی د نسبت د دې عدم مطابقت څو طریقې دي یو چې نسبت ذهنی شته خو مطابقت نشته صحیح ده لکه تا په خلی زید قائمون ویل دي او په ځړ کې دي لیسه به قائمن نو شته خو مطابقت نشته دویمه طریقه چې د سره نسبت ذهنیه شته نو مطابقت چا سره راولي لکه د صدق د طالبي پوه نه شوي نو دی وای خبره مشکوک چې ده کنه څه شي خبره مشکوک نو دا کاذب دی دا څه دی کاذب ځکه د مطابقت ده کنه دا د مطابقت یو صورت داو چې حکم ذهني وی او مطابقت نه او دیم دا چې حکم ذهني د سره دا خبره شاک چې دی خبره شاک خبره مشکوک نو دا څه شي شو دا خبره کاذب شو دا وې څه شو کاذب شو پوه شوي خو دا خبره د ضعیفه ده دا خبره د څه ده ضعیفه ده په دې کې چې کمندنو دا راوستل دا تعمیم کول دا تعمیم کول دا خلاف المتبادر دي دا خلاف الشیاره کذب دي ته ویل کیږي شاده مطابقت د نسبت کلامی د نسبت ذهنی سره خوا که نسبت ذهنی وی او مطابقت نه وی یا نسبت ذهنی د سره نه دا تعمیم کول خلاف المتبادر دي او دا خلاف القوم دي خلاف القوم دي نو نظام ولګید او د یو بل خبر او کړه وی خبر شاک اړو خبر نه دا جواب ضعیف کنه نو بل جواب تلاړ وای دا خبر شاک خبر مشکوک چي دی دا د سره سره نه دی خبر نه دی دا مفرد دی پاغي باندې یو اعتراض دغه شو چې دا خلاف المتبادر دی ته مخکینی باندې یو سوال جواب سوال پیدا شو چې دا خلاف ال... خلاف القوم هم نه او دویم اعتراض پیدا لري چې بیا ټول انشائیات چې کمندونو کاذب شو ول انشائیات کوم نسبت خارجي نشته کنه نسبت خارجي پکې نشته ان بل بیا خو چې کم دنو نسبت ذهنیه په کوم نشته مخکیان هو په کې نشته د پنيز نو چې نشته پکې نو بس یو صرف نسبت کلامي پکې راغې او نسبت ذهني ورله د د پنيز باندې نسبت ذهني ولا نو ټول انشاءات شو اخبار کاذبه شو اخبار څه شو نو د دله دا بند نه ورته نو دته نه بل جواب وکړو چې دا خبره مشکوک او د سره قضیه نه ده خبر نه دا مفرد دی دا څه دی مفرد دی دا دا قولم ډیر ضعیف شو ولی د بنا د خبر بیا بنا د کلام په صدا ما تضمن کلمتین بل اسناد کلام دی ته وای چې هغه کې کلمتین وی نو زید قائمون چې مشکوکن ویل شوی دی نو دې کې دا زید قائمون کې مبتدا او خبر شته کې نشته او اسناد شته کې نشته نو څه وجه ده چې دې ته څه نه وای خبر نه وای دې ته خبر نه ویل او قضیه نه ویل دام د قوم سدي خلاف دي د قوم څه دي خلاف دي دا د زوب د مذهب د نظام چې وای او کوله نشي ثابتوله نشي نو ویلې دا چې ما بین د صدق او د کذب کې واسطه نشته او اوس په چې کمنن واسطه څه شو ثابت شو خبر مشکوک په څه ثابت شو واسطه چې نه صادق ته ونه څه شوی کاذب د د په نسبانه چې د جمهور نيواله هغه کې څه مسله ناراضي ویږي کنه خبر باندې پوښوي نو دا زوف ته د مذهب د چا د نظام نظام د ځان د پاره چې کمونو دلیل وایلو په خپل خیال ځان د پاره دلیل ویلو چې ان المنافقین لکاذبون ان المنافقین وجه طریقه د استدلال هغه چې کمونو مونږ وایلو بدلیل ان المنافقین لکاذبون په دې یو ټک سوالو چې دلیل پیش کول شي په مدعا باندې دلیل پیش کول شي په مدعا باندې او صحیح ده کنه ځکه دلیل چې دی نو دا موصلی تصدیقی دی موصلی تصدیقی دی کاسبی تصدیقی دی کنه نو داوه ولا پکار دا شغم تصدیقی دلته د مخ کې کړه تعریف څه کړل او تعریف موصل تصوری دی د صدق او د کذب څه کړل دی تعریف کړل دی تعریف کړل دی نو هغه موصل څه دی موصل تصوری دی نو د په تصور باندې دلیل پیش کو په تصور خو دلیل پیش کولې نشي جواب دا دی سو خبر باندې پوي کی کنه دا به دلیل دا چې کمونو په دغه داوا مزمر باندې څه دی دلیل دی به دلیل ان المنافقین لکاذبون ورد ورد دا رد کی ضمیر شاته راځي که ضمیر چې کوم نو آیات کریمه ته راځي شنو آیات کریمه مردود ده توبه الله زما په توبه توبه تا د چې څوک آیات په دلیل کې پیش کی نو تبه داسې نه وای چې استاد آیات نه مانم دا غلط طریقه را دا ډیر احتیاط پکار دی دا څه بنوي چې دا آیات دی ورته وای چې د آیات ته کوم مطلب وای دا مطلب دی نه مانم اسنه چې آیات نصر راشي انکار راشي نو ضمیر کا آیات قول باری تعالی ته راځي کې دلیل تن دا خو ډیره غلطه خبره ده او که نظام ته راځي کنه د نظام د مردودیت څه مطلب د نظام خو موجودو لوی سړی او مولاو جواب دا دی چې رد کې ضمیر راځي دی د دلیل ټکی کې استدلال تا دلیل ټکی کی چاته نظام پر آیات څه نیولیو دلیل نیولیو استدلال کړو نو د نظام په استدلال باندې رد کوو د نظام په څه باندې استدلال باندې نو د رد دا مردود دی استدلال د نظام د آیات کریمه نه د آیات کریمه داغي چې کمونو جوابونه کوي زنو خلکو چې کمندنو دا ټول یو جواب ګرځولیو چې دا جواب منعی دی او دا درې چې کمندنو د منع دلیلونه دي سندونه دي محققین وای دا دوه جوابونه دي یو منعی دی او یو تسلیمی دی دا فی الشهادت او فی تسمیتها دا منعی جواب دی خو د منعی طریقې سودی دوا او او فی المشهود به فی زامهم دا تسلیمی جواب دی څه جواب دی تسلیمی راشوس اب خبرو کی تفصیل موږ د محققینو په طرز وایو مشرکانو لګیدل منکرین د رسالت لګیدل هغه د دې داوی نه انکار وکړو او وی ویل لست برسول الله وی ویل چې لست برسول الله صحیح ده کنه هغه انکار وکړو نبی علیہ السلام مدعی چې انی رسول الله مشرکین انکار وکړو لست به رسول الله منافقین رالل وی مونږ د رسول الله سلام د پاره گواہی پیش کو چې دې قالو نشهد انک رسول مونږ گواہی پیش کو چې نشهد انک رسول صحیح ده کنه پوه شوي نظام استدلال کو چې دا دلته کې خو نسبت کلامی موافق تر نسبت خارجي سره نو کو نسبت د کذب دی ته وشي په دې مشهود به کې چې انکا وکې دی وکې دی وکې دی انک لرسول الله دار منافقانو کلام وکنه ها نبی علیہ السلام مدعی سو مدعی داوی سوا انی رسول الله انی نو په دې داوا به گواه پیش کوي کنه په دې داوا نو دا داوا مشهود به ده دا داوا څه مشهود به منافقین شاهدین دي منافقین څه دي نو کچرته انهم لکاز ان المنافقین لکاذبون په دې مشهود به کې نسبت د چاو شي دروغ شي مطلب بداشي چې تاسو دا نسبت کلامی موافق نه د نسبت خارجي سره کنه چا سره خارجي سره نظام وي نو دا خو د نبی علی السلام نه په خارج کې رسالت څه شي نه بشي نو زمونږ او معنی چې منافقانو ته الله رب العزت نسبت د دروغ کړی دی خدا ځکه چې د دې د نسبت کلامی موافق نو د نسبت ذهني سره یعنی په خلی او پړه کې نو ځکه تعالی دروغ جن ویلي دي موږ ته جواب کو نمبر 1 جواب نه منو دا خبره چې منافقین ته نسبت کړي شوی د کذب پدی مشهود به کې بلکې دای ته نسبت د دروغ کړي شوی دی په نشهادو کې چا کې دای دوه کلام ویلو وی نشهادو سو دویم ویلو انک لرسول الله نو پدی نشهادو کې وته نسبت د چا شوی دی د کذب شوی دی دا نه صدوق مستقل کلام دی کنه نو په دې ان کله رسول الله کې دې ته نسبت د دروغ نه ده شوی په نه صدوق کې شوی دی شهادت څه ته ویل کیږي شهادت ویل کیږي دې ته چې کلام موافق وي د زړه سره د شهادت خپل معنی دا ده چې کلام به د چا نه د زړه نه نو دی وی نشهدو دا خبره دروغ کوي چې مونږه د زړه نه وایو دا څه ده دروغ نه نه شهادو ټکه دروغ دی ان کله رسول الله کې ته دروغجن ویلی دا یو جواب شو ورد بان المانا لکاذبون فی الشهاده دای دروغجن دي په شهادت کې سوالو چې نسبت د کذب شهادت ته خونی شي کېده ځکه شهادت مفرد دی منګه وی چې په شهادت متضمن نه کلام لره چې هغه نشهادو دی څه شه دی نشهادو په دې نشهادو کې وته نسبت د دروغ دی دویم دویمه طریقه د منع نه منم دا خبره چې دای ته نسبت د دروغ کړې شوی دی په مشهود به کې پچا کې چې انک لرسول الله دی بلکې دای دی انک لرسول الله ته شهادت ویلو سی وته ویلو شهادت نوم ولد چا خو شهادت نو قران وی چې تاسو دې له نوم د شهادت خې دی دا دروغ وایي په تسمیه ته باندې پوښوي چې دې انک لرسول الله ته دې سویل دي شهادت چې گویا کې دا سوی چې ان مخلصون فی هذه الشهاده ان یا ان شهادتنا هذه لمن صمیم قلوبنا ان شهادتنا هذه لمن صمیم قلوبنا دا شهادت چې موږ ورکو انک رسول الله دا زمونږ د سنه دی د سړه نه دی قران وی دا دروغ وی دا د سړه نه نه دی د دې د نسبت کلامی موافق د نسبت خارجي سره نه دی شهادت په خارج کې دی ته وی چې هغه د سړه نه وی او دا د سړه نه نه دی دا د زړه نه نو مطلب یو چې په نشادو کې وته نسبت د چاو کو کذب دویم په تسمیت د کلام کې شهادت چې د کلام له نوم د چا کې خود شهادت نو پای کې وته نسبت د درو کو په ان کړه رسول الله کې وته نه وکړي پوه شوي کنه دریم جواب تسلیمی او فی المشهود به او فل او فل او فل مشهود به زو منم چې دې ته نسبت د دروغ کړې شوې دي په انکا لا رسول الله کې په مشهود به کې نو نظام تاوی چې دا به چې کمونو نفي د چاره شي د رسالت د نبی علی السلام نه براشي نفی رساله چانه براشي وینا ناراضي کومانم چې نسبت د دروغ کړی شوی دی پچا کې په مشهود به کې په انک لا رسول الله کې نو دا فی نفس الامر نه دی فی زعمهم نه فی یعنی وکې دی منافقان وی چې انک لرسول الله د جمهور مذهب لګورم منافقین وای چې انک علی رسول الله یقینا ته د الله پیغمبر چې څنګه موږ په خله وایو نو دک شانتی په خارج کې هم ته د الله پیغمبر انک رسول الله کنه منافقین زام داو چې ته مونږ په خلیم وایو زمونږ دا نسبت کلامی موافق ده د نسبت خارجي سره الله وی ان المنافقین لکاذبون منافقان دروغ جن دي د دې په اعتقاد کې او د دې په ځام کې دا نسبت کلامی د نبی علی السلام موافق نه ده د نسبت خارجي سره د دې په خیال موافق نه دی دا نه چې په نفس الامر کې موافق نه دی خدای اسی وای چې مونږ تا په خارج کې سمنو پیغمبر منو خو دروغ وای په خارج کې د پیغمبر نه مانی نو فی زامهم سوال دا خو قول شو په مذهب د نظام باندې هغه مې اعتقاد وګلو چې نسبت ذهنی نسبت کلای موافق دي نسبت ذهنی سره کنه او دلته هم راغی فی زامهم چې د دې په اعتقاد کې د دې په اعتقاد باطل کې زام اعتقاد څه ته وایي باطل ته وایي جواب ځان پوهه کا ځان پوهه کا نظام د کذب تعریف څه کوي چې نسبت کلامی مطابق نوي د نسبت ذهني سره د اعتقاد سره مطابق نه نو د اعتقاد ته طرف د مطابقت وي اعتقاد ته سوي طرف د مطابقت وي نسبت کلامی ته مطابق وي او اعتقاد ته مطابق وي نو طرف د چاوته وي مطابقت ته وي د دې جواب حاصل سره هغه دا دی چې دا نسبت کلامی ستاسو مطابق نه دی د نسبت خارجي سره په عقیده تاسو کې په دا جمهور چې تعبیر وکړو نو دې باندې تاسو پوه نه شوي دلته نسبت کلامی مطابق نسبت خارجي مطابق او دا اعتقاد ظرف د مطابقت ته نه کې طرف د مطابقت دا اعتقاد څه شي دی ظرف ته مطابقت نه کې طرف د چا مطابقت د نظام په نسبان دی اعتقاد طرف د چاو د مطابقت او جمهور چې جواب کو نو د جواب حاصل داري چې تاسو دروغجن یې منافقان دروغجن دي ذکر دای دا نسبت کلامی مطابق نه ده د نسبت خارجي سره د دې په اعتقاد باطل کې یعنی د دې باطل اعتقاد دا دی چې د نبی علی السلام دا نسبت کلامی موافق نه دی نسبت خارج سر خارج کې دا پیغمبر نه دی خود دې په خیال باندې په نفس الامر کې نه نفس الامر کې نبی علی السلام څه دی صادق دی نفس الامر کې نبی علی السلام څه دی صادق دی او نبی علی السلام نسبت کلامی موافق ته د نسبت خارجي سره خوردی ذهن داو او خیال داو چې نبی علیہ الصلات والسلام دا نسبت کلامی مطابق نه د نسبت خارجي سره نو دا اعتقاد ظرف المطابقت ته او د نظام په نسبانه اعتقاد طرف المطابقت ته او فی المشهود به فی زامهم الجاهز